ته بکر وایي جنۍ چې نوې زلموټۍ شي هغې ته باکره وایي پوه شوې دا شو د شعر مضمون دا دی یوه معنی دا ده چې دا عنیزه په شان تا د نوې پیغلې ده کېدای شي د پیغلتوب یې څه وخت شوی ځکه چې دو ما اوړي راوړي او حالات تېروي نو دا داسې نوې جینۍ په دې شو نه پېږي نو خامخا نو دغه دا په شان ته د نوې باکرې ده بکر د شترمرغ اګۍ ته هم وایي د شترمرغ اګۍ نو دا په شان د شترمرغ د اګۍ ده چې هغه اګۍ چې تر او تازه نو هغه سره او زېړی، سره او زېړی، سره او سپینه زېړه، سره سپینه زېړه، نو دا په شان د شترمرغ د هګۍ ده. یوه دا تکه سپینه، تک سپین انسان، نو دا هم دومره کشش په کې نه وي. یو دی تک سور انسان، په دې کې هم داسې کشش ډېر نه وي. دا چې سپین سور، سپین سور او زیړوالي ته لږ کوټي مائله وي نو دې کې بیا کشش او مینه ډېره وي نو عربو د داسې جینکو سره ربط ساته چې سره سپینه زیړوالي ته مائله وي ښه کا بکر المقاناتی دا عنیزا پشانتا د شتر مرغ د اگئی دا المقانات البياض بصفرة چې خلط دی سپینوالی د زیړوالي سره خلط دی سپینوالی د زیړوالي سره په سپین کې لږه لږه زیړ توری رنګ پکې نو دا به مینه محبت ډیر کوي کأنهن الیاقوت والمرجان هغه هم دسي یاقوت چې انسان یاقوتي او مرجاني نو هغه سپین سور زیړوالي ته لږ مایل وي ښه نو دې کې هم دا چې سره سپینه زیړ ته زیړوالي ته مایله ده غذاها نمیر الماء خوراک یې صفا اوبه دي غیر محللې خړې اوبه نسکي خیرنې اوبه نسکي عربو دا قانون و چې عرب به کله یو ځای ته روان وو نو هلکان، نارینه، به مخکې او جینکۍ به وروسته وې. نو ډنډ کې به اول اوبه نارینه و وڅکلې چې خړې به شوې به جینکو وڅکلې. وایي دا داسې جینۍ نه ده پاکې اوبه څکي. په شان ته د هګۍ د شترمرغ ده. داسې هګۍ چې خلط دی سپینوالی د زیړوالي سره. د یو دشتې نوم دی په عربو کې. وحشي هغه حیوان ته وایي چې د انسان سه الفت نه وي، څاراني حیوانات، نو وحش صفت د پټ موصوف دی، بقرة وحش، بقرة وحش. ناظره کتلو ته وایي، صفت د سترګو دی. تتقي، تقوا دوه مانا لري، یو تقوا په مانا د یرې دی. تقوا چې په معنی د یری یو مفعول غواړي او تقوا په معنی د حفاظت او د بچ کولو هم راځي، تقوا چې په معنی د حفاظت او د بچ کولو وي بیا دوه مفعوله غواړي. فکیف تتقون یوما یجعل الولدان شیبا. معنی د حفاظت شي نو فکیف تتقون انفسکم عذاب یوم انفس مفعول اول عذاب مفعول ثانی چې په معنی یری شي نو بیا به یو مفعولی فکیف تتقون عذاب یوم څنګه به تاسو نه یریږئ د عذاب د ورځې نه ښه اصیل ګردن ته وایي دا ګردن د مرۍ ګردن ته اصیل وایي. بدا یبدو ظهور ته وایي او سد یسد اعراض کولو ته وایي. مخکې تېر شوی دی که نه؟ سد یسد اعراض کولو ته وایي. یو دی سودا یسدي، سودا یسدي په معنا د تږي راځي، تږی تږی. ستعلم ان متنا غدا ایو نسودی. تور په را روان دی تا ته به پته ولګی که سبا مړه شو چی کوم یو ډیر تږی وی یو دی تصدی یتصدی تصدیه باب تفعل هغه په معنا د اعرا تعرض دی یو چا ته ځان ور وړاندی کول فانت له تصدی. وما عليك الا يزکا داسې دی که نه قاریان ناست دي موږ چرته شو خو ښه د شعر مضمون دا دی تسد اعراض کوي وتبدي اړوي وتبدي او ښکاره کوي عن اصیل ګردن لره اړوي دا ګردن او ښکاره کوي ګردن دا مرۍ وتتقي بیا زه برداشت نه شم کولای چې مخامخ ورته وګورم نو ځان بچ کړئ بناظرت په کتلو د سترګو بعض انسان کې وروب یو سترګې غټې غټې چې سته ګوري نو بیا ته ورته کتلی نه شي من وحش وجرته متفلې دا سترګې په شان ته د وحشي غوا دي سترګې په شان ته د بقرې وحشي دي د وجرې مقام متپلې چې بچي داره يي ساراني غواو سترګې غټې غټي کنه نو د وحشي غواو په شانه غټې سترګې دي نو چې دسې ته رامخې ته کي لکه دا غوا ښکاري پره کړي ښکاري نه هيريږي چرته څيرولي او پره کړي او شاته پسې بچيان دانګونه وي نو شاته دا سترګی رواړی چی باچا راپسی دی که نه رانه ونیو نو په دی سترګو دی بټو سترګو ته وګوری نو هغه څنګه دا سترګی ورته غټی رواړی دقسی زما د محبوبی دا سترګی غټی غټی دی ځان بچ کئ بناظرة په کتلو د سترګو من وحش وجرا من بقرة وحش چی سترګی په شانته د غوا وحشی دی د وجری مقام متقلی دسی غوا چی بچی داری لوړېدو ته هم وایي، اوچتوالي ته هم وایي، اوچتوالی، کله یې چې اوچته کړي. نص، دې ته هم وایي چې دلالت یې په مقصد ښکاره وي، عبارة النص، دلالت یې په مقصد ښکاره وي. ښه ولا چا به ویل چې هلکه د هوسۍ مرۍ خو خالي ده، څه ګنګړي منګړي ورته نشته. او د محبوبې مړۍ ته خو هار پروت دی ولا بمعطلی خالم نه ده خالم نه ده نو وجید اعراض کوي په مړۍ باندې مړۍ اړی دا مړۍ په شانته د اوسیدا لیسا بفاحشن ډیره اوږده نه ده نو مار اوسه هغه ډېره اوږده ده، دومره اوږده نه ده، که ګردن چې ډېر اوږد هم خوند نه کوي. اذا هي نسته، په شان ته د هوسۍ ده کله چې هوسۍ دا مرۍ اوچته کړي. خو ولا بمعطل، خالي هم نه ده، زېورات ورته پراته دي. دې ته تشبیه مقیده وايي. مشبه به مقید دی په فاحش او په نسب او په معطل او مشبه کې دا نشته نو دا تشبیه مقیده ده او دا یو قسم له مشبه یو چت کو په مشبه بی باندې کنه ځکه چې په مشابه کې دغه عیب دی او په مشبه کې نشته دویم دا تشبیه مرسله ده تشبیه مرسله دی ته وایي چه په مشبه او مشابه کښې حرف تشبیه ذکری او یوه ماکده ده چه حرف تشبیه پکښې نۀ ذکر وهی تمر مر السحاب کمر السحاب پکار وو کنه باډې لکات یې هم ده ذکر کړم دا تشبیه مؤکده او چه حرف تشبیه ذکر شی دا تشبیه مرسله کابل ته ذکر ده. الاسیس الکس کسون هم ګنډ ته وایي کس اللحیا ږیره یې ګڼه وه د نبي علیه السلام صفت او اسیس هم ګنډ ته وایي پحم په عربۍ کې سکور ته وایي پحم پېژنې سکور اسود تور ته وایي متن ملا ته وایي المتن الزهر الزهر دا پنځه واړه لغت په ملا کې مستعملېږي. یو دی محال، یو دی محال. محال دروغو ته وایي او محال ملا ته وایي. ښه. یزین، ځان یزین خیس ته وایي چې ضربه بابي. پرع اختو ته وایي، اخته. دې ته ځکه پرع وایي چې دا زیتې پراته دي، د څټو نه اوچت شوي که نه. وپرع. ده او تشبیه مؤکده ده حرف تشبیه پکې نشته په تشبیه کې چې حرف تشبیه نه وي دا تشبیه مؤکده ده اسیسین ګنډي ګنډي کاقیم نخلته په شانته د ګونګورې د کجوري المتاسکلي داسې ګونګوری چې په یو بل کې ننوتي دا دانې ګنډي غدایرها مشتزرات الی العلا تدل تدل العقاص تدل العقاص فی مسنن و مرسلی مقصود په دې شعر کې بیان د کثرت اختو دی شاعر وی زما محبوبه ګنجی نه ده بلکې اختې ډیر دي مرسل خری وری اختو ته وی خری وری اخته مسنا دوه کوڅو ته وی کوڅی مسنا تسنیه ده عکاس چون ټقی ته وایی چی دا عربو به دسی کول دی جینکو مست جینکو ماندل استاذه دایخته به سی راټول کړه دی ځای باندی به سی غونډ چون ټقه کیښوده او دوه کوڅی به وکړی دا دوه کوڅی به پسی وروارتلی او دا خری وریښته چی وو دا به پی دسی وروچت کړه نو دا مخ به ټول ازاد غټ ښکاره شو نو دا به هغه چا کول چی ګنجی سری نه وه اشاره زما د محبوبی خته ډیر دی. ضلالت په معنا د پټېدو دی دلته ضل په معنا د پټ کې پټېدو دلته په معنا د پټېدو دی ضلالت په معنا د ورکېدو مرازي ضل من تدعونا الا اياه ستا صالحه به ورک شي او الله ته واواز کوي په قیامت کې ضلالت په معنا د ووجه کا ضلالت په معنا د لا علم مرضی ووجدک ضالا فهدا ستا څه علم نه و ځکه چې پیغمبري د تلا نه و سپارود شوی چې پیغمبري د تلا نه و سپارود شوی نو الله علم لدونی نه درکړی چې د وحی علم ده نو فهدا تا ته علم درکو ځکه پیغمبر یې کړی کنه یو معنی دا ده د ښکاره معنی او دویمه معنی چې مونږه کوو هغه دا چې ته د چا سره څه ښه ښه کې نو دا مستلزم دی محبت لره چې ستا اوسه محبت وي نو وجدک ضالن ته مندل وي محبوب فهدا نو تعالی پیغمبري درکړه دا دویمه معنا او علم یې درکړه خو دا لازمه معنا ده ښه د لغت ته چې خامخا د چا سره مینه چا له څه ورکوې نو ستا به ورسره مینه وي که نه ښه ضلالت په مانا د ګمراهی هم راځی، ولا الضالین، العلم بلا عمل وبال والعمل بلا علم ضلال ښه غدائرها کوڅی د دې محبوبې چې دی غدیر ډنګ تم وای د کوترې اواز تم وای دلته کوڅی الوده شوي، ګردناکه شوي، هغې ته هم طريق مذللون وايي. المذلل المعبد، المذلل المعبد، هغه څوک چې تابع کړی شوی وي، هغې ته معبد وايي. طريق معبدون راځي. سقيون اوبه کېدو ته هم وايي. او یو سقی د سقیا اوبو کېدو ته او یو شی اوبه کې یو دی سقیون سقیون ګنی ته هم وایي ګنی چې تنکۍ پوخ شوی لا نه او نلونو ته هم وایي نلونه نلونه په دې جبو کې چې کوم نلونه ولاړي پنجاب ته ورشه او هندستان ته ورشه هغه ته سقیون وایي نو دا سپین سپینی خو پاسته او ساق پنډۍ ته وایي انبوب بندونو ته وایي، جمع د ناب ده، ناب په عربۍ کې داړې ته وایي، بند ته هم وایي، نو انبوب بندونه او څوک وایي انبوب پسې جمع ده چې مفرد ولا نشته، بندونه مخصر نرم او نازک ته وایي. جبیل، په عربۍ کې د اوښ هغه مهار ته وایي، د اوښ مهار چې دا د اوښ په سپېمه کې هغه نری تار ارتلی که نه او داسې روان وي، په بل اوښ پسې روان وي، هغه ته جبیل وایي، جبیل د څرمنې هغه نری تار وي، نری څرمن وي که نه او د اوښ په پوزه کې ارتلي وي، هغه یې غوړکلي چې پوزه یې ولا نه خوږوي. لطیف، باریک ته وایي، کش حتیشي ته وایي. دا اول شاعر دی په عربو کې امرؤ القیس چې د خپلې محبوبې د خدوخال تشبیه د ځنګل د اشیاوو سره او د حیواناتو د بوټو سره ورکړې ده نو نور شعراو د دې نه بیا نقل کوي وکشح د دې دپاره تشی دی د محبوبې تشي دي لطیف نرم دویم اړه یې زمانه اعراض کوي زمانه په تشو باندې ملا رانه بل طرف ته واړوي کالجدیل دا تشه په شان ته د مهار د اوښ دی مخصرین دسې مهار چې نرمي هغه څرمن نری چې د اوښ په سپیمه کې ارتلي نو هغه کوچه غوړه ساتي چې سپیمه خوږ نه کړي نو چې هغه څرمن غوړی نو بیا نرمه یې کنه د سنل المذللي چې هغه پوسټ کړی شوی يي پوسټ کړی شوی يي نو ناب خو انبوب خو هغه بند ته وایي چې هغه کلک ځای وي خو دلته ترې مراد د دوو بندونو هغه مینځ دی ځکه هغه مینځ پوسي ښه نو پنډۍ په شان ته د بندونو د نلونو دي. او سپين چيمجی تاسو خو څه بل څه د دنیا څه جنه نم ګړه ساتلې ده نم بزه ساتلې ده نه په جبو کې څه میان هم نیولې دي مونږ به میان نیول ډېر کله ته په څادر کې ماران راخېجولې دي او په جال ټوکرو کې ښه نو دا تشبیه ورکړه د دې ګوتو د محبوبې د ګوتو تشبیه ورکړه د هغه سپینو چمجو سره چې سرونه یې سره وي، نو تشبیه په پوسوالي کې ورکړه، باډې له فکر کوه، را وتعتو برخس راغستل کوي په ګوتو نرمو، باصوابع رخس په ګوتو نرمو، رخس صفت د پټ موصوف دی، غیر شسن په دې حال کې چې زږې ګوتې نه دي. زږې ګوتې نه دي، زمي داره نه ده چې ګوتې زږې دي، زمي داره نه ده، ګېډي نه راوړي چې ګوتې شلګې دي. کأنه، ته به وایې دا ګوتې اصارع زبي، چمجي د زبي علاقې دي، هغه سپین چمجي د زبي علاقې دي، دا د زي نوم دی، او مساویک اسحلي یا خو مسواکونه د اسحل ونې دي. فوق فراشها د پاسه په بشتره د دي مس به بې مزې په اتلس سوه روپۍ یوه توله ده اوس یې درې زره ته ورسېده هغه رېزې رېزې مشکو عنبر فوق فراشها د پاسه په بشتره د دي پراته یي نه ام زحا خوب یې د څاښته پورې دی د څاښته پورې ودی کارونو والا نه ده چې ملا یې دوخت ته تړي لږ ځای جارو کوي یا غوښان تپي او وغیره وغیره او چای کوي ولا شا به دا وکړ دا پکې نشته ناوخته کورودل نه اوم الزها خوب یې د څاښته پوري لم تنتطق کمربند نه تړي عن تفضل د زیاتې جامو کمربند نه تړي د زیاتې جامو ملا نه تړي چې جارو رواخلي برنګي جارو د سپېز د د خلکو نه ځان منقطع کړي یا طالب العلم یې خپل سبق زوته او د خلکو سره ګپ او ګپ شپ نه ولې او بې بب بې پته او بې مروته دا د تبدل ماندلو استاد ځان متبدل کو ځان له ناسته او سبق زوته چا څخه خبرې نه کوي دې ته تبدل وایي التبدل الانقطاع راهب پیر ته وایي دا د رهبون نه دی رهبون یرې ته وایي راهب ته راهب ځکه وایي چې دا به هم د الله نه یریږي ممسا بېګا ته وایي، مناره خو منارې ته وایي، عشیون ماخوستن ظلام تیرې ته وایي، امین از دیار که فی الدجی رقباء اذ حیث کنت من الظلام ضیاء متنبي وایي، ظلام تیرې ته وایي، ظلمات هم تیرې ته وایي، د ظلمتون جمع ظلام هم راځي، دا جمع تکثیره شوه، او ظلمات جمع سالمه شوه. د شعر مضمون دا دی، دا محبوبه چې په تیاره کې ناسته وي هم مخ یې پړق کوي، نو په تیاري رڼا کوي، د بلب په شانه تیاري رڼا کوي. نو د عربو د دور جاهلیت قانون دا و، عیسوي پیران عیسوي پیران به په ځنګل کې اوسېدل، او د ماښام نه وروسته په د منارې په سر ډیوه ولګوله نو په تیاره کې دا ډیوه داود دوستاز د ډېر لرې نه ښکاري رڼا ښکاري د لرې نه کنه د دې پیر به دوه مقصد وو یو دا چې که څوک په دې ځنګل او په دې دشته کې رواني نو که لار ترې خطا شوي نو په زما په طرف دې راځي نو زه به ورته لار ښیم چې لار دا ده پوه شو نو هغې به د لارې په غاړه ګرجه جوړه کړې وه او دویم دا چې یو سړی په دې دشت او په ځنګل کې را رواني نو کېدای شي چې وږی او تږی او په تکلیف کې نو دلته به دا ځای به ایني د رڼا په وجه نو دلته به راځي زما سره به شپه کوي او ډوډۍ او مېلمستوب به خوري او بیا به ځي، سهار به ځي، د دې لپاره نو ته به وایې چې د منارې ډیوه ده، منارې ډیوه ده په تیاره کې د لرې نه ښکاري، د محبوبه دا مخ یې داسې پړق کوي، ته به وایې د پیر ډیوه ده او د منارې په سر یې په تیاره کې لګولې ده، د هر ځای نه ښکاري. توضیح الظلام، رڼا کوي تیارې، بالعشیې، په بېګا کې. کأنها ته به وې دا محبوبه منارت ممسا راهب متبتل هغه ډیوه ده په منارې د بیګا د راهب کې هغه ډیوه ده په منارې د بیګا د راهب کې مطابت تلې چې هغه جدا کړی مطابت تلې چې ځان یې جدا کړی دی انقطاع یې کړی چې په دې پوټي کې د پاسه دا نری بنین پروت وي، چک درې استاده دې ته مجول وایي او درع کمیس ته وایي. اس بکرار په عربۍ کې هډوکو تاوېدو ته وایي، چې داسې دا سړی ناراسته ده، هډوکي سې تاووي که نه، داسې غځي او غونډېږي، هډوکي تاووي، دې ته اس بکرار وایي. صبابت، سوزش د عشق ته وایي. حلیم صابر او بردبار ته وایي چې حوصله برابره وي. رنا یرنو، رنا یرنو، مخفف، رنا یرنو، ناقصي واوي، په مانا د میلان راځي، یو چا ته میلان کې. یو دی رن یرنو، رن یرنو، مشدد ثلاثي مضاعف، هغه په مانا د رنګټ راځي، وله رنة النیاحة. ومفتون برنات المثانی رنه هغه د رنه رونه ده چې څوک د قرآن په آیاتونو سره مینه محبت وي چې دین به څنګه زده کم په قرآن به ځان څنګه پوه کم دین به څنګه خور کم ومفتون برنات المثانی او څوک په فتنه کې اخته شوی مینی پر باب په جل د رباب او د ستار ناغه ماغه اواز کې رن نه تون دی کنه ښا ښکته غي شاعر وایي چې دسې جینۍ چې موصوفه ده په دغه صفاتو چې دا مخکې تیر شو نو چې دغه سې جینۍ نو الا مثلها مثل د دې جینۍ ته چې موصوفه په دې صفاتو يرنو الحلیم میلان کوي هغه صابر سړی ميلان کوي هغه بزرګ د زمانې بزرګ سړی د پښتو کې موږ پر یوه عامیان پر واټ کې د بزرګ به وکنو وای دقسې جنۍ تا بزرګم ميلان کوي سبابتا د وجه د سوزش د عشق نه اذا مسبکرت په زمانې د ځوانۍ کې لرې کېږې ګمراهي د خلکو عن الصبا پس د زمانې د ځوانۍ نه عن په معنی د بعد دی بعد الصبا پس د زمانې د ځوانۍ نه ځواني لاړه شي جو بیا هغه ګمراهي لاړه شي هو ليس فؤادي عن هواك بمنسلي نه دی اړه زما د محبت ستانه بمنسلي لرې کېدونکی هویه یهوا تاسو ته مې ویلي مقامات کې هویه یهوا په معنا د محبت دی علیمه باب او هوا یهوي چې د هویه نشي نو په معنا د صعود او د ختلو راځي نن په حماسه کې لغت وه او هوا یهوي هویه چې فتحې شي د هې په معنا د سقوط راځي او تهوي به الريح في مکان صحیح پيکي ستا په باره کې الوا چې ډېر سخت دی په جګړه کې، رددته ما واپس کړی دی. ستا په باره کې زما سره ډېره جګړه کلې چې نور دا محبتونه د عنيزې سره مه کوه، بې پيدې ژوند دی، وخت دې خراب کو، دا کارونه مه کوه. خو ما رد کړی. نصيحنا لا تعزا به غير معتلي. نصیح د سه جګړه و نصیح چې خیر خوا و علی تعذاله په ملامتیا زما زه ملامت کولم غیر معتلی په دې حال کې چې کوتاهی نه کوله زه ملامت کولم او کوتاهی په ملامتیا کې نه کوله عزل په عربی کې په زال سره ملامتیا ته وایي. حزن وجد دا ټول معنی یوه ده غم ته وایي او هم غم او سدول په عربۍ کې رسو ته وایي رسۍ ارخا سستوالی شپې ته خطاب کوي ولیل ډېرې د شپو نه ډېرې د شپو نه کا موج البحر په شان ته د چپو د دریاب ارخاصدو له رارتلې دي خپلې رسۍ علي په ما باندې ډېرې د هغه شپو نه په شان د چپو د دریاب یې راتلي په ما رسۍ علي په ما بانواع الهموم په اقسامو د غمونو په قسم قسم غمونو لیبتلي چې په ما امتحان وکړي ډېر کله ته د شپې خوب نه راځي نو دا ډې په ډډې کېږي به چې خوب دې ووت دغه شو لاړ هر ځای به دې ګرېږي او بس یو سوچ به وي وایي دقسې شپې هم راباندې تېر شوي چې خوب ختم شوی دی او شپه راباندې امتحان کوي چې څنګه ټلټې ټینګې یې کنې فقلت له لما مړی ته سبا کېنه دا دې څه شی شروع کړل سبا خو که کنه الن جلی بصبح مړی ته سبا کېنه الا ان جلی دی خو کنه خبردار سبا کا سام بټی پی اعتراض وکړ چې که سبا شو هم زوړ امام زړې تراوی دل به به څه وای به هم دا غم چڼه کنه نو به بیرته ویل کې ومل اصباح منک بامثلی شپې اوږده شه اوږده شه اوږده شه زه سبا ستا نه غوره نه دی خړه مرغه یوه خراړه ده یو غم دی زه اوږده شم. پيا لك من ليل كأن نجومه بأمراس کتان الى سم جندلي جندل کاڼو ته وايي ګټانو ته سم کلک کتان په عربۍ کې سنډو ته وايي سنډ پېژنئ سنډ سنډ کتان امراس په عربۍ کې رسۍ ته وايي د کتان جمع د ليلن جمع امراس رسۍ پيا لکه من ليلين اوهو تعجب دی د شپې ته اې څنګه اوږده شوې ده که انا نجومه ته به وې ستوري به امراس کتانین تړلې شوې دي پرسو د سنډو تړلې شوې دي پرسو د سنډو الاسم جندلی کلکو کلکو ګټانو ته د وتو نه ده وقربت اقوام جعلت عصامها علی کاهل منی ذلول مرحل مرحل هغه شي ته وایي چې پټې پکې تلي په اوږه دې ډېر پېټي وړي او په اوږه دې لرګي وړي نو څه پټه شوې ده دې ته وایي باغ استاد غورې چې راکوز کړي او تاریکي د غره نه نو د ملا د مرۍ کې سپ د اوږې سپټې تلي او د ملند سپټې شوي دې ته مرحله وایي اوږه مرحله ذلول په عربۍ کې هم داسې کمزوري شوي کاهل په عربۍ کې اوږې ته وایي کهل کهل بوډا ته وایي او کاهل اوږې ته وایي عصوام په عربۍ کې پټۍ ته وایي عصوام الدین پټۍ د دین عصوام چې هغه حیوان ته یوه پټۍ ور وارته دي غاړې ته هغې ته عصوام وایي. قربتون په عربۍ کې مشک ته وایي. شاعر وایي چې زه معمولي سړی نه یم، خدمتګار د قوم یم، یوازې دا یوه لوبه را پکې نشته، د لوپرانو سره لوپر یم او د دې نورو خلکو سره بیا سړی یم، چې چا سره کېنم د هغو په شان یم، نو زه خدمتګار د قوم یم، په دې اوږه باندې مې مشکونه قوم له راوړي دي. وقربت اقوام. ډېر د مشکونو د قومونو نه جعلت عصامها ما ګرځولې پټۍ د هغې علی کاهل مني په اوږه خپله داسې اوږه ذلول چې تابع داره ده مرحلې پټه داره ده پټې پکې د تلي دي ډېرې خوږ شوې ده که نه خوږ شوې ده و وادن کا جوف العیر قفر قاطعته به الذئب یاوی کل چې دی په شانته د خېټې د ساراني خر قپرین خوشې خالي لکه سارانی خر چې شپې کړي سر له خېټه خالي که نه نو په وښو ورمنډه کړي دقسې خوشې دشتې وې هېڅوک پکې نه وو او زه پکې روان وم قطعته ډېرې د هغه بیابانونو نه چې خالي وي په شانته د خېټې د ساراني خر دسې ساړانې خر قپرین چې دسې خېټه قپرین چې خالي قطعته ما ختمې کړې دي په دشتو کې تللی یم به ذئب یاوې په دغو کې خو شرمخانو غپل شرمخ راته غپل کل خلع المعیلې په شان ته د جوارګر چې ډېر اولادي ګورئ سړی جوارګر دی اولاد یې ډېر دی په ډاکو عادت دی. اولادو ته وږي ناست یو ده تاوان هم کړی او ته پرې ورغلې نو الله دې درته خیر کړي نو هغه به ته څومره دغه نو شر مخ چې بچي راوړي او په بچو یحزنی څوک چې زما او ستا په شان فصل کری یا څوک چې زما او ستا په شان کسب کوي نو یحزنی هغه به خوار غریبي وقد اغتدي والطير في وكناتها بمنجراد قيد الاوابد هيكلي یو شعر وایم شاعر وایي زه داسې بېکاره سړی نه یم دوخته مو ځم ښکار ته هم دوخته وځم ښکاري ما مرغه لا وتلی نه زه میدان کې ګرځم وقد اختدي یقینا زه دوخته وځم وطیرو پې وکناتها چې غرمه سبا خلاص شي، يوه پښه دلته يوه پښه په ښار کښې رسېدلی که نه سې پړانګول ښه قيد العوابد نيونکی د ښکار دی قيد العوابد نيونکی د ښکار دی عوابد جمع د عابدة ده ترېدونکی ښکار ته وایي ترېدونکی ښکار وحشي مرغان هيکلي چې لوی ګرګسېد مې کرین مې پرین مقبل مدبر مع کج المود صخر حتی حسیل من علی علا په ماند فوقو د میم په داخل نه حتی یو حط نزول ته وي حطوتن حطوتن ګناه رانه لرې که یوه معنی دا د لغوي معنی ځکه حتی یو حط نزول ته وي لرې کېدو ته وي مکر بیا بیا املا مبالغه ده مپر بیا بیا را تښتیدل مقبل بیا بیا ورتله مدبر بیا بیا په شا راتله بخاری کې دا راځي کنه دا مبالغه ده زما اس میکر ده بیا بیا حمله کوي بیا بیا را په شا کیږي بیا بیا مخې ته ځي بیا بیا بیرته راګرځي معا غونډ دا ټول کارونه غونډ کوي نو دا مبالغه ده اشاره جلقۍ ته ده چې تیز ده کاجل مو د صخر مثل یې د کټ په شان ته د کلک ګټ دی هته السیل من علی چې را خوشې کړی سیلاب د اوچت له نه په شان ته د کلک ګټ دی چې را را خوشې کړی سیلاب من علی د اوچت نه د بر نه سیلاب دا ګټ راغستی او تیز را خوشې را منډه وي سیلاب او د ګټو سلګي سره ډک کوي کو فکر دې خوړونو کې عن حال متنه د مینځ د ملا نه د مینځ د ملا نه کما زلت الصفاء لکه څنګه چې خوی کیږي الصفاء مین ګټ بالمتنزل پاغه ناو کې هغه ګټ مین ګټ په ناو کې را خوشی شي خواري خو سخت والی کلک کړی وي نو څه زر نه ستړی کېږي پوه شوې پرې سره د سپک دستۍ نه جوړ شوی که ان احتزامه ته به وایې خرشار د ده حیوان چې کله منډه وکړي دا ګوګل وایي چې خرشار کوي که نه ته به وایې خره شار د ده غل یو امیر جلی جوش د کټۍ دی اذا جاش پی حمیه کله چې په کې جوش ووی ګرمایش کله چې په کې جوش ووی ګرمی دلته منډه کلي ده نو ګرم شوی دی داسې خره شار کوي ته به وایې که ان احتزامه ته به وایې خره تار او خره شار د ده غل یو میر جلی جوش د کټۍ دی مې صحن تېز دی. لامبوزن دی او تېز دی. اذا ما السابحات علی الونا کله چې هغه لامبوزن اسونه په سستۍ شي، ونا سستۍ ته وايي، هغه لامبوزن اسونه ستړي شي، سست شي، په هغه وخت کې هم دا ډېر تېز دی، نه سستېږي، نو مې صحن تېز دی. یو دی صح یصح په صاد سره، صح یصح په صاد سره. یذلی الغلام الخب عن صحواته ویلوی باصواب العنیف المثقل ګورئ علیزو استاذه خلک په دوه قسمه دی خلاصه شوه خلک په دوه قسمه دی یو هغه انسان دی چې سپک دسته دی خو تجربه کار دی په سورلۍ کې تجربه کار دی نو چې سوري په اسبانی که لږ دمه کېږي او بیا شی ودرېږي، په پی در پی ورغوو، بخيط موصل، په هغه مزي باندې چې متصل دی، درير تېز دی، په شان ته د بربجې د وړوکي امر رو چې راکاږي، په پی در پی ورغوو، په هغه مزي پيوسته شوي. بس دی، تاسو خو يې دوه سپی مو له راوسته.